او لتعودن یا بشی تاسو په ملت نازم په دین باندې عود دي ته لګي چې مخکې سړی په یو شی باندې بیا غنه لاړ شي بیا ته تر او پچې دي ته عود ویل کی نو ولې دا پیغمبران د دې په دین خو نو معنی موږ څه وګړه شي او لتعودن یا شی بتاسو فی ملت نازم په دین باندې فاوحا الیهم وحی وکړه دیو ته ربهم رب دیو لنهلکن الظالمین خامخه هلاک بکوم ظالمانو لره ولنسکننکم الارض خامخا وبوسو تاسو آباد بګو تاسو لرا پس مکه باندې من بعد پس داونه ذالک دا لمن دا چا د پرخا په مقابي یریږي زما د پیشې نو خا په وعید او یریږي زما د عذاب نه واستفتحو طلب د پیسلی وکړه د خلکو واستفتحو دا به ګندۍ بدبوی او ترخی وي وياتي الموت راضي بديو تعالی مد دمر من كل مكان دارب تمرپنا وما هو بميت النبي دې مړ کیدونکې ومن ورائي او مخې ته عذاب غلیظ عذاب د سخت یا من ورائه علاوه د دینه عذاب عذاب بیا غلیظ سخت مثل الذين كفروا ورا مخی تم وی رستو تم وی ومی ورائی او مخی تا عذاب عذاب بی عظیم دیر لوی مثل الذین کفرو مثال دا کسانو چې کوپر کړل به رب په خپل رب باندې اعمالو عملونه دیو کرما دین پشان دا ایری دې اشتدت فيه الريح چې واو لذي پای باندې تیزا وا فی یوم عاصمین پاورز سلی والا کی سخت تیزی سلی والا کی ای ډیره دې ډیر غټ دګری او تیز طوفان جاکړ پر راشین سبب پاتې شي بغداد کی اے سپاسو طرف تقشن د کافر اعمال چې دې کوي الله وی د قشان دینو لا يقدرون قدرت بن لري دی مما دا نه کسب چې دی وګړي دی الله شي بس شي مين ذالک ول ضلال البعید دغه د گمراهی لري د حق نه لم ترایت نه ګوري ان الله خلق السماوات یقینا الله پیدا کړی اسمانونو او زمکه بل حق د پاره سرګندولو دا ای شا که خو شي د الله یذهبکم ختم بکی دا زلرا و یاتی بی خلق جدید و رابولی اللہ مخلوق نوے آ کسانو ته چې لوی کړو پیرانو او استادانو ته او لیډرانو ته ان كنا لكم طبعا مون تاسو طبعا تابعدار طبيع سقيته وي څنګه چې خوا بصیر وسوس خیر رواني د قشن مون تاسو بصی تاسو به دا چل مونږ ټیک ته جی سي فهل انتم مغنون اي تاسو زمون لری کوونکی من عذاب الله اذا الله دا عذاب نه مين شي قالوا نو وبوي دی لو ادان الله ک الله دې کړې مونږ ته لا دینا کوم نو موږ تاسو ته سملار خو دلی وی لا دینا کوم سواء علینا برابر د پنګ باندې جزعنا ک پریاد کوم ام صبرنا ک صبر کوم مالنا مم محیس نشته زموږ د بارا زیر اخلاصي اخلاصي دا لیډران او دا مولیان او دا پیران به ورته وي الله مونږ په سمه نو لار روان کړي نو تاسو مونږ څنګه روان کړي وي که مونږ ته الله سمه لار ښودلې وي نو مونږ به هم تاسو ته سمه لار ښودلې خو مونږ سمه لار پرېښي وو په غلطه روان یو چې تاسو راپسې را روان وئ نو خو راځي اوس څه نه کېږي چې لاړ شو هغه مشر لعین له شیطان له لاړ شو هغه ته وویو هغه مونږ غر کړیو وقال شیطان او بو شیطان نو شیطان د بلځ خدای دې تا تبا کی مقتدیان او شاګردان او استادان او ټریان ټول بلل شي تا دې خدای تبا کی دا مونږ ته دا غلطه لار خودلو جمهوریت دې د کند جهنم ته دی راورسو وقال الشیطان وبو شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله وکړي شي د کار ان الله وعدکم یقینا الله سره لوز کړي وعد الاخر لوز رښتونه ووعدتکم ما د سره لوز کړي او فاخلفتکم نو دروغ می درته ویلیو ما غټول درو درو فاخلفتکم خلاف می وګد خپل وادي وما كان لي عليكم نو زما پتا ځوان من سلطان سزور ما په زور باندې د سپړای چولې چې راز ادا کوا نه ز تاسو له څکول شم نه تاسو زما له څکول شي انی کفر تو زین کار کوم بما دا نه شرکتمونی چې تاسو زای صدر جوړ کړم د الله سره من قبل په خوا په دنیا کې هغه صدر سوې چې ما به د کملار خودله الله به د ملار خودلوانو تا به د الله لار پر خودلو زما غبدي منله دا تازه د الله سره برابر کړو منو ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمانو د پر عذاب درناک و ادخل الذين امنوا داخل بکړي چې هغه سان چې مؤمنان دي او عمل کوي موافق د شریعت جناتین باغونو ته تجری چې بهږي به من تحت الانهارو لاندې د بنگلو دا غنولي خالدین فیها همیشه به دی پای کې بین ربهم په حکم در خپل تحیتهم ډالې دی فیها پدې کې سلام سلامتی ابي